یو وخت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ځینې اصحاب کرام او ځینې تابعین ناست وه. تابعینو و عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا امیرالمؤمنین! والله موږ داسې سړی نه دی لیدلی چې تر تا دې یې په عدل سره قضا کړې وي یا دې تر تا پر حق ثابت او قائم وي. يا دې تر تا پر منافقانو شديد وي. يا امير المؤمنين! پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر ټولو خلقو ښه او افضل يې. د اصحاب کرامو څخه يو نفر چې عون ابن مالک رغض الله تعالی عنه نومېدی په دغه مجلس کې ناست و، هغه وويل، په والله خلاف مو وويل. ما پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه تر عمر ښه او افضل لیدلی دی چې هغه ابوبکر صدیق دی. تابعین خو ناست وه د دغو ښو کارو او لوړو اعمالو په سبب یې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تعریف وکړی مګر هغه صحابي دغه د دوی خبره ور رد کړه او ویل ابوبکر تر عمر بهتر دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل. عون رشتیا وویل او تاسی خلاف وویل ابوبکر د مشکو تر بوی خوشبویه وو او زه د خپلی کورنۍ تر اوښ ګمراه وم د عمر رضی الله تعالی عنه د دغه خبری څخه څه مقصد وو هغه دا چی د اسلام په اولو کلو کی عمر رضی الله تعالی عنه په اسلام نه وو مشرف سوی مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسلمان وو ډېرې قصې او ډېرې واقعې شته، خو دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د ساتنې او د هغو د ښه ژوند کولو لپاره څونه کوښښ کاوه، خاصتاً د اصحاب کرامو، خاصتاً د امهات المؤمنین یا ازواجو مطهراتو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت چې د هغو یې بیا خاص زیات عزت او ډېر احترام کاوه. د اهل بیت کرام یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ عزت او احترام. د هغو سره محبت درلودل یوازې پر موږ او تاسې نه بلکې پر ټولو مسلمانانو حتمي او لازم دی. د اهل بیت احترام زموږ دیني وظیفه او مسؤلیت دی. خو په لار کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی. حسین رضی الله تعالی عنه د عبدالله څخه پوښتنه وکړه ویل د کومه ځای څخه راغلی؟ عبدالله ویل د امیر المؤمنین څخه راغلم ورغلی وم او اجازه مې وغوښته چې ورسم خو اجازه یې را نه کړه دغه خبره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی عبدالله و حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته وکړه چې خپل پلار عمر ابن الخطاب ته ورغلی وم او اجازه مې وغوښته چې ورسم خو اجازه یې رانه کړه حسین رضی الله تعالی عنه بیرته وګرځیدی هلته امیر المؤمنین د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د راتګ په انتظار وو او حسین رضی الله تعالی عنہ وځنډېدی دوهم وار یې بیا نفر رولیږی او ویل زما د راتګ څخه چیشی منع کړې؟ حسین رضی الله تعالی عنه وویل، زه درغلم مګر عبدالله ستا زوی راته وویل چی هغه درغلی وو او هغه ته اجازه ور نه کړه سوه چی درسی نو ما ویل چی تا خپل زوی ته د ملاقات اجازه ور نه کړه نو بل چاته به څنګه اجازه ورکړې؟ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت او کورنۍ ته یې ورکاوه. وروڼو! اوس به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ژوند یو څو مختلفې قصې بیان شي. که څوک د داسې چا لیدل غواړي چې سترګې په یخیږي او زړونه په خوشاله کیږي، که څوک غواړي چې انساني عظمت او صداقت په انتهايي اوج او لوړوالي کې وويني، نو ديوه دغه انسان ته وګوري چې د لباس په يوه حصه کې يې يويشت پينې وې او دی اميرالمؤمنين و. د دغه انسان په يوه لاس کې به قلم او کاغذ و او په بل لاس کې به يې مشواڼۍ وه. د هغو مسلمانانو د کورو دروازې به یې ورټکولې چې دوی به په جها چې دوی به جهاد ته تللي وه او د هغو ښځو ته به یې ویل چې د کور د دروازې شاته کښېنه او کوم حال او خبر چې وخپل خاوند ته لېږې هغه راته ووایه چې زه یې لیکم ځکه قریبه ده چې پوسته او ډاګ ولېږل شي. همدارنګه دې ودغه انسان ته وګوري چې هم امیر المؤمنین وو او هم یې د هغه وخت د مځکې د مخ ودوو لویو مملکتو روم او فارس ته چې د هغه وخت روس او امریکا بلل کېده ماته او شکست ورکړي. بیا به یې هم د دغو تللو خلقو د کورو دروازې ورټکولې. او د هغو و ښځو ته به یې ویل، خپل کار او ضرورت مو راته ووایاست، او که څوک د بازاره څخه د یو شي د رانیولو ضرورت لري، هغه دې راته ووایي، او که نوکر لري، هغه نوکر دې راسره کړي چې د بازار سودا یې ور وکړم، ځکه زه بېرېږم چې څوک یې په رانیولو او خرڅولو کې خطا نه باسي، او بیا به په داسې حال کې بازار ته رهي شو چې تر شا به د دغو نوکرانو اوږد قطار په پسې و. هلته به امیرالمؤمنین په خپله هغه د دوی د ضرورت شیان ورانیول او په خپل لاس به یې د دوی په ټوکریانو او کڅوڼو کې ور اچول یا ور ایښوول. اوس نو تاسې ووایاست چې آیا د بشر په تاریخ کې بل دغسې انسان وجود لري چې هم دې امیرالمؤمنین وي او هم دې په دغسې بسیط او عادي شکل سره په دغسې عدل او عدالت سره د مځکې پر مخ ژوند کوي؟ کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورنږدې شو، هلک ورته وویل، یا امیرالمؤمنین! دا هغه خرماوې دي چې باد را اچولې دي، یعنې ما نه دي شکولي، امیرالمؤمنین ورته وویل، ته یې راښکاره کړه، هغه چې باد را اچولې وي ماته را معلومېږي، بیا یې هغه خرماوې چې د هلک په لاس کې وې سره واړولې او هلک ته یې وویل، صدقت! هلک خوشاله شو او بیا یې د کوچنیوالي په معصومه لهجه سره امیرالمؤمنین ته وویل، هغه هلکان وینې چې هلته ولاړ دي؟ دوی زما په انتظار دي چې زه هلته ورشم او دوی حمله راباندې وکړي، دغه زما خرماوې راڅخه واخلي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخندل او هلک ته یې وویل، زما سره راځه چې زه دې ستا د امان ځای ته ورسوم. هلک د امیر المؤمنین تر څنګ رهي شو او امیر المؤمنین یې تر لاس نیولی و څو خپل کور ته ورسېدی. یو انسان چې نوم یې عمر و او د مسلمانانو خلیفه او امام و. الله جل جلاله ډېر فتوحات ورکړي وه، د مځکې پاچهان ځینې بېرېدل، د ده په پښو کې د مځکې طاغیان او باغیان لغړېدل، مالونه او خزانې يې لکه ولې و مخ ته بهېدل. د دغه امام د ليدنې لپاره د عراق څخه يوه ډله را رهي شوې وه، چې په دغه ډله کې احنف ابن قيس رضي الله تعالی عنه هم و. دغه ډله په دوبي او د ډېرې شديدې ګرمۍ په وخت کې مدينې منورې ته را ورسېدل، ناڅاپه یې امیرالمؤمنین ولید چې په دغه ګرمي کې د صدقې د اوښانو څخه د یوه پمن اوښ په علاج مشغول دی او قطران یا هغه تور بد بویه تېل پورې موږي. کوم وخت چې سترګې پر دغه خپلو مېلمنو وموښتې او په هغو کې یې احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه چې د یوې لویې قبیلې رئیس او سردار و، ولید، په ږغ یې کړه، یا احنف! کالي دي ايسته که او راسه د امير المؤمنين سره دغه د صدقې د اوښ په علاج کي کومک وکه ځکه په دغه اوښ کي د ټول امت د يتيم او مسکين حق سته د دغي ډلي څخه يو نفر چي ددغه کيفيت او حالت څخه په حيرت او تعجب کي وو وويل الله دي و امير المؤمنين ته مغفرت وکي د صدقې د مريانو څخه يوه مريي دغه کار کولای سوای يعني ته ولي ځان په ستړی کوې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل کم مريي به تر ما او احنف ډیر مريي وي او بیا یې هم د هغه اوښ په علاج مشغول وو جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه وايي، عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه یوه ورځ زما په لاس کې غوښې ولیدې، نو یې پوښتنه راڅخه وکړه او ویل، یا جابر! دا چیشي دي؟ ما ویل، غوښې دي، اشتها مې ورته وشوه، را مې نیولې. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، هر شي ته چې دې اشتها وشي، رانیسې یې؟ آیا ته د دې څخه نه بېرېږې چې د قیامت په ورځ درته وویل شي، تاسو خپل نعمتونه په دنیوي ژوند کې وخوړل ورونو اوس نو تاسو فکر وکړئ هغه څوک چې په حلالو نعمتو کې پر خپل دین بیریږي هغه به د سیئاتو یا ګناهو څخه څونه لري ګرځي مګر د عمر رضی الله تعالی عنه او د ګناهو یې سره څه دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی سره شیطان د ده څخه لار چپول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ډیرو هغه د ډیرو هغه نعمتو څخه ځان محروم کړی وو چې الله جل جلاله پر ده نه حرام کړي دا ځکه چې د خپل ځان د دغه ورکړه سو نعمتو د شکر د ادا کولو څخه عاجز بلی نو یې نه غوښته چې نور دې هم د نورو نعمتو د شکر څخه عاجز پاتې شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربانه او د هغو غمخور و، بلکې د ده مهرباني او غمخوري تر حیواناتو هم رسېدلې وه چې په دغه باره کې دغه یوه قصه واورئ. څرنګه چې مدینه منوره د دریاب د غاړې یا ساحلي ښار نه و، نو هلته ماهیان نه پیدا کېدل. یو وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په یو مجلس کې وویل چې ماهیانو ته مې هوا یا اشتها شوې ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یوه خادم د دغې خبرې په اورېدلو سره یو بوده رهي کړ او څلور ورځې سفر وکړ څو یوې ساحلي منطقې ته ورسېد او څلور ورځې له هغه طرفه سفر وکړ څو مدینې منورې ته د یوې ټوکرۍ ماهیانو سره راورسېد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دغه د بوده ستړیا او خولې ولیدلې، نو یې وویل، ته د عمر د غوښتنې لپاره څلور ورځې سفر کوې او څلور ورځې بیرته د هاخوا راځې او د عمر د غوښتنې لپاره یوه بوده ته دونه تکلیف ورکوې؟ په والله زه به د دغو ماهیانو څکه په دې سبب ونه کړم چې د قیامت په ورځ د دغه بوده د ستړیا پوښتنه راڅخه ونه شي. یوه ورځ حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه د حضرت عباس رغضی الله تعالی عنه د کوره سره تیریدی ویلی ده چی د حضرت عباس رغضی الله تعالی عنه د کور ناوه داسی ایښول سوی ده چی د باران په وخت کی د دغی ناوی اوبه د مسجد نبوی و صحن یا میدان ته راتویږی او پر هغه چا تویږی کوم چی پر دغه لار تیریږی څرنګه چی حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه په قد جګ وو ناوه یې ونیول او د مځکې و طرف ته یې د دیواله سره کږه کړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا دی د کوره څخه راووتی او ویل ته پوهیږې چې تا څه وکړه؟ ته خبر یې ته خبر یې چې دغه ناوه پر دغه ځای چا ایښې ده؟ دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس ایښې ده. اوس نو ستا خوښه ده څه چې په کوې هغه په وکه. حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه چې دغه خبره واورېدل ویل یا عباس قسم درکوم چې ته به زما پر اوږو ور پورته کېږې او دغه ناوه به پر هغه پخواني حال اږدې. حضرت عباس رغدی الله تعالی عنه دا نه کړه قبوله چې د حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه پر اوږو ور پورته شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا والله! خامخا به ورپورته کېږې، آیا زه هغه شی ایسته کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایښی وي؟ وروڼو! اوس نو تاسې د هغه چا په باره کې فکر وکړئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت یې ضایع کړي وي یا د هغه علیه الصلاة والسلام و سنتو ته تغیر ورکوي یا ځینې منکر وي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خادم يرفاع وايي، ما د اميرالمؤمنين و لباس ته وکتل او په هغه کې مې تر يوويشت پينو زياتې حساب کړې چې څلور پينې يې يوازې د اوږو په حصه کې وې. يوه ورځ اميرالمؤمنين رضی الله تعالی عنه د جمعې د لمانځه څخه وځنډېدی او بیا په تلوار راغلی منبر ته وختی او د خلقو څخه یې د ځنډیدلو معافی غوښته او ویل والله زه بل شی نه یم ځنډولی بې له دې څخه چې زه دغه یو کمیس لرم ما غوښته چې پرې مینځم او دغه اوس د هغه د پریوللو څخه فارغه شوم نو ما ته دغه زما ځنډیدل را وبخښی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کرامتونه ورونو هلته په یوه کوچنۍ منطقه کې چې داربي جرد ورته ویل کېده یوه عجبه واقعه پېښه شوه هغه دا چې داربي جرد یا داري بجرد یوه منطقه وه چې د مسلمانانو یو کوچنی لشکر د ساریه ابن زنیم الکنانی رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ ورغلی وو او هلته یې د هغو خلکو سره جنگ شروع شو دغه جنگ په دشت کې او نږدې وغرو ته وو جنګ ډېر شدید سو. فارسیانو د کوردیانو څخه کومک وغوښتی. کوردیانو هم یو پوره لښکر د فارسیانو د کومک دپاره راولېږی. نو دغه دوه لښکره چی یو لښکر د فارسیانو وو او بل د کوردیانو وو، د ساریه رضی الله تعالی عنه د کوچنی لښکر په مقابل کی جنګېږی او حمله یې پر وکړه. جنګ شدید شو او قریبه وه چې ساریه رضی الله تعالی عنه د خپله لښکره سره محاصره کړل شي او شکست وخوري. په دغه وخت کې چې هلته دغه شدید جنګ روان دی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې د جمعې د ورځې خطبه ویل، خطبه یې پرېښول او د خطبې په منځ کې یې نارې کړه، یا ساریه الجبل! دغه ناره یې دوه درې واره تکرار کړه او بیرته یې په هغه خپله خطبه شروع وکړه. ځینو کسانو یو د بل سره وکتل او ویل سړی لیونی شو. پس له خطبې او لمانځه څخه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره یې بې له تکلیفه خبرې کولې ورغلی. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویل، ډېر ځله زه پر خلقو ستا په باره کې ملامتي وایم او ستا څخه دفاع کوم، خو ته داسې کار وکړې چې دوی لره پر خپل ځان د خبرو کولو موقع ورکړې، دا دې اوس څه وکړه چې د خطبې په منځ کې دې نارې کړه، یا ساریه الجبل! دا اوس څه خبره وه چې تا وکړه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل. والله زما خپل ځان په اختیار کې نه وو ما دغه دساریه لښکر لیدی چې د یوه غره سره په جنګ مشغوله وو او د کفارو لښکر د شا او مخ له طرفه پر راغلی نو زما څخه بی اختیاره وویل شوه یا ساریه الجبل یعنی یا ساریه د غره و طرف ته ولاړ شه په دښت کې مه درېږه ساریه او هغه مسلمانان چې دده سره وه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آواز د اسمان له طرفه اوري چې نارې وهي، یا ساریه ابن زنیم الجبل الجبل! مسلمانان په تعجب کې دي چې دا څنګه ږغ دی؟ آواز د عمر دی او د آسمان له طرفه ورته راځي. ساریه هم امر وکړ چې د غره و طرف ته پر شا ولاړ شي. مسلمانان غره ته ولاړ، یو خو یې د شاه طرف په غره وساتل شو او هلته یې لښکر هم منظم او مرتب کړ او بیا یې پر کفارو حمله وکړه او کفارو ته یې شکست ورکړ او بیا یې د دغې فتحې خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ور ولېږی، د دغه نفر څخه چې د فتحې خبر یې راوړی و مسلمانانو پوښتنې کولې چې آیا تاسې په جنګ کې یو آواز واورېدی؟ هغو ویل، هو والله! کفارو د جمعې په ورځ پر موږ حمله وکړه او موږ د زوال پر وخت واورېده چې یو چا دوه واره رانارې کړه، یا ساریه الجبل الجبل! موږ په تعجب کې شوو. د عمر رضی الله تعالی عنه آواز مو د آسمان له طرفه اورېدی چې ویل یې، یا ساریه الجبل الجبل! نو موږ هم د غره و طرف ته ولاړو او پر دښمن مو شدیده حمله وکړه څو الله جل جلاله شکست ورکړ. یو وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د یو سړي څخه پوښتنه وکړه چې نوم دې څه شي دی سړي وویل جمره سکروټه ویل د چا زویه د شهاب بصرک ویل د کمی قبیله څخه یې د د الحرقه څخه يم سوزل الحرقه حرق وسوځلو ته وايي. ویل، چیرې اوسېږې؟ سړي ویل، په الحره کې، ګرمه توده مځکه. امیرالمومنین ویل، لقب دې څه شي دی؟ سړي ویل، لظه، لمبه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل، کور ته دې ځان ورسوه چې هغه ټول وسوځل شوه. سړی چې کور ته ولاړی، رښتیا هم ټوله کورنۍ یې سوځل شوې وه. یو خو په دغه مسئله کې د حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه کرامت وو چې و سړي ته یې د سوځلو حال ووایه. دوهم د دغې مسئلې څخه دا معلومیږي چې نومو لره آثار شته یعنې که یو سړی داسې نوم پر ځان باندې ایږدي چې په هغه کې مثلا رحمت وي لکه رحمت الله، يا عبدالرحيم، په دغه سړي کې مهرباني موجوده وي، يعنې هر قسم نوم چې وي د هغه نامه آثار په دا سړي کې موجودېدلای شي. خير! کوم وخت چې مصر فتح کړل شو نو د مصر خلق و عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه ته چې د مصر والي و ورغله او ويل يا ايها الامير! دغه زموږ رو د نیل یو قانون او عادت لري چې بې له هغه قانونه څخه یې اوبه وچیږي او نه بهیږي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل، هغه قانون او عادت چیشي دی؟ خلقو وویل، د دغه رانوي میاشتي چې یوو له شپې تیري شي موږ داسې یوه پیغله نجلۍ پیدا کړو چې د مور او پلار سره ژوند کوي، بیا نو د هغې نجلۍ مور او پلار په مال یا بله هره طریقه سره چې وي راضي کړو، نو په هغې نجلۍ څوم څونه چې زموږ په وسه پوره وي ښه لباس، زر او زیور واغوندو او بیا یې دغه رود نیل ته ور وغورځوو. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل، دا کار هیڅکله په اسلام کې نشته او اسلام هغه د مخني ټول عادتونه او رواجونه نړوي او له منځه وړي. کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لیک وعمر بن العاص رضی الله تعالی عنه ته راورسېدی، لیک یې ووایه او هغه بل کوچنی لیک یې خلاص کړ چې په هغه کې داسې لیکل شوي وه، من عبدالله عمر بن الخطاب امیر المؤمنین الی نیل مصر اما بعد فان کنت تجری من قبلک فلا تجری، وان کان الله یجریک فاسأل الواحد القهار ان یجریک یعنی د الله د بنده عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین له طرفه د مصر ونیل ته اما بعد که ته ستا له طرفه بهیږه خو هیڅ مه بهیږه او که الله جل جلاله تا بهوي نو د واحد او قهار رب څخه دا غوښتنه کوم چې تا وبهوي دغه کوچنی لیک یې تر هغې ورځې یوه ورځ دمخه چې انجلۍ به یې رودینل ته ور اچول، رود ته ور واچاوه. خو سهار چې خلق را ووته، ویې لیده چې د رودینل اوبه د الله جل جلاله په امر تر پرون ورځې شپاړس ذراع لوړې بهیږي او الله جل جلاله دغه رواج چې د مصر خلقو به رود ته نجلۍ ور اچول تر نن ورځې پورې ځینې پاته کړ. یو چا چې به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته خبرې کولې او د خبرو په منځ کې به یې د درواغو په خبره شروع وکړه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ورته ویل، دغه خبره دې مه پوره کوه. بیا به هغه سړي نورې خبرې کولې، خو د خبرو په منځ کې به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته ویل، دغه خبره دې بنده که، مه پوره کوه. په اخر کې به هغه سړي وویل، زما ټوله خبرې حق او صحیح وې، بې له هغو خبرو څخه چې تا به ویل، مې پوره کوه. حسن بصري رضی الله تعالی عنه به ویل، که داسې یو څوک وي چې درواغ ورته وویل شي او دی په پوهېږي چې دا درواغ دي، هغه به عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه وي. یو وخت به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سو چې د عراق خلقو خپل امیر په کوچنیو شګو وشتي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر په قهر سو او بیا چې لمونځ کاوه په لمانځ کې خطا وتی کوم وخت چې د لمانځ څخه فارغ سو نو یې وویل الهي دوی پر ما دغه حال راوستي چې په لمانځ کې خطا وتم نو ته پر دوی هم دغه حال راولې او الهي هغه ثقفي ځوان ژر پر راولې چې په دوی کې د جاهلیت په حکم سره حکم کوي، د نیکي کوونکي څخه یې نیکي نه قبلوي او د ګناهکاره تر ګناه نه ورتېرېږي، چې په دغه کې یې و حجاج ابن یوسف الثقفي ته اشاره وه او دا هغه وخت و چې حجاج زېږېدلی هم نه و. دا د حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه د کراماتو څخه د څو کرامتو ذکر او یاد وو، حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه ته الهام کیدی او د الله جل جلاله له طرفه یې مدد او نصرت کیدی. د حق متابعت، هر چیرې چې به حق وو، حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه د هغه حق تابع وو، که څه هم دغه حق د ده د مخالفینو سره وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که به د یوه کار په باره کې خپله فیصله صادره کړه یا به یې په یوه موضوع کې حکم وکړ او د ده مقابل طرف به د هغې فیصلې یا هغه حکم مخالف و، نو به یې ودغه عادل امام او امین خلیفه ته وویل، زما او ستا په منځ کې دې بل څوک فیصله وکړي. سبحان الله یوازې دا نه چې امیر المؤمنین د هغه مخالف طرف په دغه خبره نه نار نه ناراضه کېدی بلکې ډېر په خوشاله کېدی دا ځکه که به دی پر حق وو د ځان د پاره به یې ملګری پیدا کړي او که به دی خطا وتلی وو د هغه دریم طرف په واسطه سره به سمه لار ور وښول شوه اوس دغه یوه قصه واورئ. یوه ورځ یې و حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د هغه تر رحلت د مخه واوریدل چې وی فرمایل غواړم چې مسجد پراخه کم نو اوس ستا کور و مسجد ته نږدې دی دغه کور دې راکه چې په مسجد کې یې داخل کړم او تاته به دغه ستا تر کور ډېره یا پراخه مځکه درکړم حضرت عباس رضی الله تعالی عنه وویل یا دا کار نه کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل په دغه موضوع کې در باندې غالب کېږم عباس رضی الله تعالی عنه وویل، په دغه موضوع کې ستا امر نه قبلوم، بل څوک زما او ستا په منځ کې وټاکه چې هغه حکم او فیصله وکړي. امیرالمؤمنین وویل، د دغه حکم دپاره څوک اختیاروې؟ عباس رضی الله تعالی عنه وویل، حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه. اوس نو د دې پر ځای چې امیرالمؤمنین حذیفه خپل مجلس ته راوغواړي، دی او عباس رضی الله تعالی عنهما هغه ته ورغله. هو! اوس د حذیفه رضی الله تعالی عنه قدرت د امیرالمؤمنین تر قدرت لوړ دی، ځکه دی د امیرالمؤمنین او د یوه بل مسلمان فرد په منځ کې حکم او فیصله کوي. نو د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه و مخ ته حضرت عمر او حضرت عباس رضی الله تعالی عنهما کښینستل او هغه د دوی د اختلاف موضوع یې ورته بیان کړه حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل ما اوریدلی دي چې نبی الله داوود علیه السلام غوښته چې بیت المقدس پراخه کړي نو هلته مسجد ته نږدې يو نو هلته مسجد ته نږدې يو کور وو او دغه کور د يوه يتيم وو نو يې د دغه يتيم څخه دغه کور وغوښتی خو هغه نه ورکاوه داود عليه السلام قصد وکړ چې دغه کور په زور ځنې واخلي خو الله جل جلاله و داود عليه السلام ته داسې وحی نازلې کړې ان انزه البيوت عن الظلم لهو بيت يعني تر ټولو کورو د ظلمه څخه پاک او خلاص کور زما کور دی. نو داود عليه السلام د هغه خپله فکره څخه رجوع وکړه او هغه کور يې و خپل خاوند ته ور پرېښاوه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه و امیر المؤمنین ته وکتل او ویل، تر اوسه لا هم په دې فکر کې یې چې زما په کور کې پر ما غالب شې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل، سره د دغه چې حکم زما پر طرف وشو ما خپل کور درکړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد په زیات او پراخه کې په مدینه منوره کې یو یهودي و چې د اسانو تجارت یې کاوه یو ورځ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو آس د رانیولو د پاره د هغه يهودي قبيله ته ورغلی هغه يهودي و یو عیبي آس ته اشاره وکړه چې دغه رانیسه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه آس د تجربې د پاره راويستي د تجربې په وخت کې د هغه آس پښه ماته سوه یهودي ویل، زه آس نه غواړم، قیمت یې راکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ما تر اوسه رانیولی نه دی. خو یهودي نه قانع کېدی، نو دوی دواړه د فیصلې لپاره و قاضي شریح رضی الله تعالی عنه ته ورغله. شریح رضی الله تعالی عنه و امیر المؤمنین ته وویل، یا به دغه آس رانیسې، یا یې بیرته پر هغه ډول ورکړه چې را ایستلی دې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخندل او ویل، قضا او فیصله باید بل ډول نه وي بې له دغه قسمه قاطعه فیصله، بس دغه آس اخلم. او ویل، الحمد لله پر دغه پر دغه عدل چې په محمدي امت کې موجود دی. یو وخت د یمن څخه د مسلمانانو و بیت المال ته ټکران راغله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه ټوکران د مدینې منورې پر مسلمانانو ووېشل چې و هر سړي ته د یوه کمیس پر اندازه یا تر هغه هم څه لږ ټوکر ور ورسېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم خپل ټوکر واخیستی او ټوکر دونه لږ وو چې د ده کمیس خو د ده رضی الله تعالی عنه د جګوالي په سبب هېڅکله نه ځینې جوړېدی. نو د ده زوی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه خپل ټوکر هم وده رضی الله تعالی عنه ته ورکړ او ده د ځان دپاره کمیس ځین جوړ کړ. کله چې د جمعې په ورځ د خطبې ویلو دپاره راووت هغه کمیس یې اغوستی و او د خطبې په شروع کې یې وویل، اسمعوا واطیعوا، واورئ او اطاعت مې وکړئ. د خلقو د منځ څخه یو سړی ولاړ شو او ویل، والله نه دې خبرې اورو او نه دې اطاعت کوو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ولې یا سلمان؟ سلمان رضی الله تعالی عنه وویل، خپل ځان ته دې په دنیوي امورو کې تر موږ امتیاز ورکړی دی، موږ ته دې یو یو ټوکر راکړی او ځان ته دې دوه ټوکره اخیستي دي. امیرالمؤمنین د خلقو په څپو کې شاوخوا وکتل او ویل عبدالله چیرې دی؟ عبدالله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی ولاړ شو ویل زه دغه یم یا امیرالمؤمنین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلقو په حضور پوښتنه ځینې وکړه چې د دغه دوهم ټوکر خاوند څوک دی؟ عبدالله وویل د هغه خاوند زه یم یا امیرالمؤمنین. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وحاضرو خلقو ته وویل چې سلمان رضی الله تعالی عنه هم په هغو خلقو کې وو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده زه جګ سړی یم او هغه زما ټوکر زما نه بسېدی نو عبد الله هغه خپل ټوکر ما ته راکړي ما دغه خپل کمیس په اوښت کړي سلمان رضی الله تعالی عنه چې په سترګو کې یې د غبطې او اعتماد اوښکې پر له اوښتې، وویل، الحمدلله اوس دې هم خبرې اورو او هم دې اطاعت کوو یا امیرالمؤمنین! وروڼو! نن ورځ نه، بلکې په ټول تاریخ او په ټوله دنیا کې حتی په هغو ملکو کې چې د دیموکراسۍ او آزادۍ بیرغ یې په لاس کې نیولی دی، آیا داسې څوک یا داسې حزب اختلاف یا معارضه شته یا موجوده وه چې د خپل حاکم سره دې د هغه د کالو او لباسو حساب په دغسې قاطعه لهجه سره وکړي؟ که چاته په ټول تاریخ کې د دغه مثل او نظیر ور معلوم وي ذکر دې کړي. خیر، یوه ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خطبه ویل او په خطبه کې یې دا هم وویل چې د ښځو مهر دې تر څلوېښت اوقیه زیات نه وي او که چا تر دغه زیات واخیست هغه زیات یې د بیت المال دپاره ځینې اخیستل کیږي. د مسجد د اخره څخه یوې ښځې په لوړ آواز سره وویل، دا ته نه شې کولای؟ یا یې داسې وویل، په دغه موضوع کې ستا امر نه چلیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ولې؟ ښځې ویل، آیا تا د الله جل جلاله هغه قول نه دی اوریدلی چې فرمایي، یعنی که تاسی ویوې ښځی ته په مهر یا ولور کی ډیر مال ورکړی وی او تاسی د هغې ښځی د طلاقولو اراده وکړئ نو تاسی د هغه مال څخه چی دوی ته مو په مهر یا ولور کی ورکړی دی هیڅ شی مه ځینی اخلئ. آیا تاسی دغه مال په ناحقه او په ښکاره ګناه سره اخلئ؟ د دغه آیات شریف د تلاوتولو څخه د ښځې مقصد دا و، چې د الله جل جلاله په قول یوې ښځې ته د دې په مهر یا ولور کې ډېر شی هم ورکول کېدلای شي، نو ته نه شې کولای چې د ښځو مهر یا ولور ته یوه معینه اندازه کښېږدې او همدارنګه نه شې کولای چې د هغه مهر یا ولور څخه شی ځینې واخلې. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مخ د خوشحالیه سره وغوړیدی او په خندا یې وویل، هو! د ښځې خبره صحیح ده او عمر خطا وتی. سبحان الله! نن ورځ که د یوه حاکم یا یوه رئیس د حکم په مقابل کې په آیات او حدیث سره دلیل وویل شي، یوازې دا نه چې هغه څوک مرتجع بلل کیږي بلکې د بندیخانې د پاره یې خپل بستر هم باید تیار کړی وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مالو په ویشلو کې د فضیلت د خاوندانو او د هغو د اولادو خاص مراعات کاوه یو ورځ پر مسلمانانو د بیت المال پیسې ویشلې یو ځوان یې ولیدي چې پلار یې په احد کې ګډون کړی و و هغه ته یې څلور زره درهمه ورکړه او خپل زوی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته یې درې زره درهمه ورکړه خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې دغه فرق دې ولې وکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل د دغه ځوان پلار د احد د ورځې په جنګ کې تر ما ډیر ثابت و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ډېر ژړل او ډېرې اوښکې یې تویېدې، نو د دغه ډېرو اوښکو په سبب یې تر سترګو لاندې پر مخ دوې تورې لیکې یا دوه تور خطونه جوړ شوي وه. یوه شپه د خپل عادت سره سم د شپې د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېدی چې د یوه کور څخه یې د قرآن مجید تلاوت واورېدی. هغه سړي سورة الطور وایه. او کوم وخت چې د الله جل جلاله و دغه قول ته ورسېدی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، چې دا د سورة الطور اووم او اتم نمبر آیاتونه دي، یعنې بېشکه ستا د رب عزوجل عذاب خامخا پر هغو کسانو چې د رب عزوجل احکام نه مني، او د عذاب مستحق وي واقع کېدونکی دی او دغه عذاب لره هیڅوک لرې کوونکی یا منع کوونکی نشته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ودرېدی، د ده پښو د ده د وړلو طاقت نه درلودی، نو د یوه دېواله و بغل ته کښېنستی او ژړل یې، تر داسې اندازې چې خلقو د ده کور ته پر چارپايي یووی. راوي د قصې وايي، مسلمانان يوه مياشت د ده کور او د ده پوښتنې ته ورتله او په مريضي يې هم څوک نه پوهېده، خو د ده مريضي دغه وه چې دغه آيات يې اورېدلی و. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه به د تقوا په باره کې ډېره پوښتنه کول. يوه ورځ يې ابي ابن کعب رضي الله تعالی عنه ته وويل، د تقوا په باره کې خبرې راته وکړه. ابی رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا امیر المؤمنین! که ته په یوه داسې مځکه یا باغچه کې رهي یې چې ډېر ځوځان لري، څه کوې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، پایڅې راپورته کوم او ډېر کوښښ کوم چې په ځوځانو کې ونه خېژم. کعب رضی الله تعالی عنه وویل، دغه تقوا ده، چې د الله جل جلاله د عبادت د پاره به پايڅې پورته کوې، ملا به تړې او کوښښ به کوې چې په ګناهو او نافرمانيو کې و نه لوېږې. وروڼو ښه متوجه شئ. دغه قصه يوار بيا واورئ. خير. يو وخت حضرت عمر رضي الله تعالی عنه د ابي ابن کعب رضي الله تعالی عنه څخه د روح د وتلو پوښتنه وکړه. ابی رضی الله تعالی عنه ورته وویل، که موږ د زوزانو د درختي یو داسې ښاخ راوړو چې ډېر زوزان لري او هغه ښاخ د بني آدم په خوله ور ننه باسو او د دغو زوزانو څخه هر زوز د ده په رګو کې په یوه رګ ننوځي او بیا دغه ښاخ ټینګ او په شدت سره راکش کړو د دغه سړي به څه حال وي؟ د روح وتل هم دغسې تکلیف لري. الهی ته یې راباندې اسانه کړې، الهی پر ما او پر ټولو مسلمانانو یې اسانه کړې. حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه هغه حدیث شریف چې امام مسلم رحمة الله علیه یې په صحیح مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه روایتوي د خپل ځان لپاره نصب العین ګرځولی و او همیش به یې د ځانه سره وایه هغه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنه يعني داسې امير او حاکم نشته چې د مسلمانانو حکم د ده په لاس کې وي او بيا دی د دوی دپاره کوښښ ونه کړي او ځان د هغو دپاره ستړی نه کړي او مسلمانانو ته نصیحت ونه کړي مګر ددوی سره به جنت ته نه شي داخل نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خوب او راحت لپاره وخت نه درلودی او ویل به یې څه وخت بیده شم که د شپې بیده شم د خپل د خپل رب حق مې ضایع کړي او که د ورځې بیده شم د راعیتو حق مې ضایع کړي طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه چې د عشره مبشره څخه دی یوه شپه د کوره څخه راووتی ویلی دی چې امیر المؤمنین رهی دی نو دی په پسی سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یوه کور دروازه وټکول او بیا دننه کور ته ورغلی پس له څه وخته بیرته د هغه کوره راووت. طلحه رضی الله تعالی عنه وایي، وروسته زه و هغه کور ته ورننوتم، ومې لیده چې یوه عاجزه، سپین سرې، ړنده ښځه ده. نو مې هغې ښځې ته وویل، دغه سړی چې اوس دلته راغلی، دغه څوک و؟ ښځې ویل، والله نه یې پېژنم، خو دا یو سړی دی چې د لسو کلو راهیسې په هفته کې یو وار راځي، زما کور راپاکوي او زما د ضرورت شیان راته راوړي، خو چې زه پوښتنه ځینې وکړم چې ته څوک یې؟ دی وایي، د الله له بندګانو څخه یو بنده یم چې ستا دعا غواړم. وروڼو! د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ژوند په هره قصه او واقعه کې لوی لوی پندونه، وعظونه، عبرتونه او نصیحتونه پراته دي او د ده رضی الله تعالی عنه د فضیلت، تقوا، عدل او لوړې درجې قصې او واقعې دونه ډېرې او زیاتې دي چې نه په فتو کې ځایېږي او نه په کتابو کې او نه د هغو ټولو واقعاتو را نقلول د چا په وسه پوره دي، نو زه به هم په دغه لږ سره کفایت وکړم او اوس به د هغو عظیمو فتوحاتو په باره کې، د هغه عزت او مجد په باره کې، کوم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې اسلام او مسلمانانو ته حاصل شوي دي په اختصار سره بيان درته وکړم چې په لږ او محدود وخت کې اسلام څونه نشر شو او حدود يې تر کومه ځايه ورسېدل. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې فتوحات. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې مسلمانانو د هغه وخت د مځکې د مخ و هغه دوو لویو دولتو او قوتو ته چې فارس او روم ورته ویل کېده ماته او شکست ورکړه او د هغو مملکتو مځکې یې د اسلام تابع وګرځولې. دغه دوه مملکته عیناً د نن ورځې روس او امریکا وه. چې فارس يې شرقي او آسيايي مملکت وو، بې عقيدې او آتش پرسته وو، خو روم غربي او اروپايي مملکت وو او خلق يې مسيحيان وه او د مسلمانانو له طرفه اول فارس شکست وخوړی او ټوک ټوک شو او بيا په وروسته کې روميانو ته په ډېرو ځايو کې ماته او شکست ورکړل شوه او ډېر ځايونه يې مسلمانانو ونيول. محترمو وروڼو! څرنګه چې فته پای ته ورسېدل، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په نهمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی، وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورونو د دعا په امید